یوسف علیه الصلاۃ والسلام ویل فلاره دا زما دغه خوب تعبیر ده چې ما مخکې لیدلی وو زما رب هغه حقیقت وګرځاو دغه د خو تیر زنه ده چې هغه زل زندان راوېستلم او تاسو له بیان راوستلې د ما سره یو ځای کړئ په داس حال کې چې شیطان زما او زما د ورونو ترمنځ فساد اچولی وو واقع دا ده چې زما رب په مال دلو تدبیرونو سره خپل غوښتنه تر سره کوي بېشکه هغه د علم او حکمت څښتن دی ای زما ربه تا ما ته حکومت را کړی او ما ته دی د خبرو په عمق باندې پوهېدل را زده کړي دي د ځمکې او آسمان هستوونکې هم دا ته زما په دنیا او آخرت کې سرپرست یې اے محمد صلی الله علیه وسلم دغه قصه د غیب له خبرونو څخه ده چې موږ تا ته وحی کوو کنه نو په هغه وخت خو ته موجود نه وې چې د یوسف علیه الصلاۃ والسلام ورونو په خپل منځو کې په اتفاق کولو د سلسله جوړه کړې و افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون یا دې ډاډه دي چې د خدای جل جلاله دا عذاب کومه بلا به دوی ونه نیسي یا به په دې خبرې کې د قیامت ساعت او د همو لوري ته موږ وحي لګو نو آیا دوی پس مکه کې ګرځي را ګرځي نه چې د هغو قومونو عاقبت دوی ته ورپه نظر نشي چې د دوی نه مخکې تیر شوي دي په باوري توګه د آخرت کور د هغو کسانو لپاره لا زیات غوره ده چې هغه د پیغمبرانو د وینامو د تقوا کړه لاره غوره کړه آیا اوس به هم تاسو نه پوهیږئ د پخوانیو پیغمبرانو سره هم همدا شوي دي چې هغوی ډیر وخت نصیحت وکړ او خلکو وانه ورېده آن تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناهیلي شول او خلکو هم دا وانګرله چې هغو ته درو ویل شوي نو په داسې پیتوګه پیغمبرانو ته زموږ مرسته ورسېدله کله چې دغه وخت راځي نو زموږ قانون دا ده چې او د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او رحمت دی